او په الله باندې باور پکار ده توکل چې په الله باندې وکړه باور چې په الله باندې وکړه الله به امداد کوي تاریخ گواه په دی باندې د مسلمانانو چې همیشه کله مسلمانانو باندې سخت راغلی دا مسلمانانو باندې الله بیا تسلی راوستي دي الله دې نن وخت کې د مسلمانانو او د مجاهدینو امداد وکړي الله مسلمانان با جوړ کې او ځای په ځای سواد کې د با جوړ زنانا د با جوړ ماشومان دا د الله امتحان دی الله وای دې د پار را ولم چې کافر او منافق یو طرف تکم او مسلمان بل طرف تکم الله دې په موږ باندې تسلی راولي او الله دې زموږ زړونه ثابت قدم وساتي اخبار سړی ګوري د سړی حواس کار پری دی چې دا وکیږي سو او د دې ملک حالت دا بس جوړیږي کپوجیان دي ناغان زمونږ رونه دي لیډران ظالمان دي الله دې تبا کی او که مسلمانان دي مجاهدین د دنیا علما دي کارو کار دي کورونه نشتا کورونه مات شو روان شو مدرسې روان شوې خزه شهیدان شوې بچی شهیدان شو خزه کونډې شوې او خزه اخبارونو کې ګوري فزای باندې پرتی دی بجلی نشته ګرمي ده پکی نشته او ماشي دي پچاوي زيدي او هغه به کورا به به سام به ساز او سامان پراته دي الله دې امدادو کوي الله دې موږ لا وسرا کی چې موږ امداد وکړو هو مولانا دا الله تعالی مددگار زمونږ دی وعلى الله او خاص بالله تعالی باندې پکار دی چې بر اوسو کی مؤمنان قولوا وایال تربسون بها انتظار نه کوي تاسو په موږ باندې الا احدل حسنین مگر د دواو خېګړو نه دی یوي د دواو خېګړو نه دی یوي انتظار کوي که تاسو زمونږ په تکلیف خوشاله گئی نو یا به شهیدان شو یا به غازیان شو دا دواړه خېګړې دي که غازی شو نوم لوی اجر دی او که شهیدان شو نوم لوی اجر دی دواړو باندې به الله اجر راکړي حضرت مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ یو جهاد دی او صحابه کرامو نه مطالبه وشوه جرنیل د کفارو مطالبه وکړه مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ هغه مطالبه وکړه موږ له تاسو یو کس راولېږي چې زو سره خبر وکم صحابه کرامو مغیره ابن شعبہ مقرر کړ وزت ورشه یو وړاون ته کی توره دا حضرت مغیره سره شلیدل جامع چولې دي او روان دي او دربار د بادشاہ ته داخل شو اس په د ځان سره روانه کړی دا نیزه نیولې دا او روان دی وړاونه کی توره دا روان دی او دربار د بادشاہ ته داخل شو هغه خبر اخلاق چې شروع کړي وی ګوره غریبان یې پیسې د څخه نشته ده اس شی د څخه نشته ده راشي مړه لوی مال او دولت بدل درکما مال او دولت بدل درکم او پرې دی دا محمد رسول الله زبدل چې کم ده لوی لوی صدر کم دا پرې دی د باندې ایمان هغه پرې دی راځي زب پیسې درکم خزه بدر کم دا بدر کم دا بدر کم صحابه صحابه او اخدنن وخت چې کم ده لیډران نو چې پاشي او امریکا والا خلک نوړای کی دي نو بس هغه بیا بل شانی مغیره ابن شعبه ته خبره د اخلاص شوی آو مغیره ابن شعبه تقریر شروع کو وتوای خبردار زما خبره واورا وی زمون سر اره غټه تحقیقات شوو او هره ونه تحقیقات شوو او مونږه د وړو خیمه به د وړی پاغه کې به اوسېدو مونږ له سونه الله احسان وکړو چې محمد رسول الله راولېګو او محمد رسول الله راغې الله اکبر په منګه باندې الله احسان وکړه پر علی ګل زمونږه ساره یو الله تحقیقات کو د نور چا نه اخلاص کو الله اکبر او ایمن باندې الله احسان وکړه نو ایمنګه تا تراغلیو چې ته مسلمان شه بادشاہ ته کې زه مسلمان نشم وی بیا به جزیه جزیه به منی هغه ته وی وی کې جزیه نه منم حضرت مغیره تور راوخ کلا وته وی وی په دې به سره jihad کوم او بیا دا آیات وی وی هل ترب وی زبم هغه وی زبم او وجنم زبر سلام حکم حضرت مغیره وتوی هل تربسون بنا الا احد الحسنین تبچته زی مونږه کش ار طرف ته زو که غازیان یو نوم کامیاب او که شهیدان یو نوم کامیاب منګ یو تاسو سره منګ یو د تاسو سره د انتظار کوونکو نه زی ګورو با قل انفقوا طوعا او کرها دای الله اکبر بل پلیتی د منافقینو درويشتمه پليتي چې دای پليتي دالا چې مال خرج کړي نو که پر رضا سره خرج کړي او که په زور سره الله یې تنه قبلې وایا خر کوي تاسو په وان خر کوي تاسو مال لرا تو وان پر رضا سره او کرها یا په زور سره هرگز به قبول نکړي شي تاسو نه انکم کنتم قوما فاسقین دای شوا سلی رښتما پلیتی بشک تاسو یی قوم نافرمانو کافران فسق اکبر کفر دی و ما مناهم او ندی منا کړی دی لران توق بل چې قبول شي منهم د دینه نفقات ما خرچه دی دی الا انهم مگر خدا خبره چې بشک دی کفرو بالله انکار کړي په توحید الله دای پینځشتمه پلیتی انکار کړي په توحید الله تعالی باندې او به رسول او په پیغمبر الله تعالی باندې ولا یاتون الصلاه دایش پګشتمه پلیتی او دای ناراضی مانزه تا الا هم کو سالا مگر په داسې حال کې چې دوی سست سوس سوس کېږي مونږ لا ناراضی الا وهم کو سالا الله اکبر مونږ لا چې راضی نو سوس سوس کېږي دا د منافق صفاتو دا ولا ذکر کوي دا چې را رواني مونږ نو سوس سوس پکېږي دا د منافق شان نه ولا ينفقون او نه خرج کوي دی دای اوشتما پليتي او نه خرج کوي دی مال لرا الا هم کارون مگر وی دی بد غنون کی الله اکبر بد غني مال کلا گئی نو اوما اول خو لګی نو کلا گئی نو بس فرزن کلا گئی نو هغه داس لګی چې بد غني دا د منافق صفت ده دی به ور کوي نه مال او به خساره ور کوي نه کور کوي نو هغه دومره دومره په زغمیږي دومره چې حیران بشو ته د منافق شان ګوره ما دور دور پیسې ورکړې او ما ته اړو چا سونه وی چې یګینه یاستا مبارک شه یا داسې یا داسې دا بد په لګی دل کته دا الله د پاره ورکړو تابع تاسو ولیکو فلا تو جبکا پس تعجب کې دیوانه چې تعالی را مال نه ده دی یاره د دوی خو بل لا مالونه دي د دوی خو بل لا اولاد دي منافقین دي د الله حکم نه مني خو بل لا اولاد دي بل لا مال دي الله رب العزت وای خپکیګه ما فلا توجب کا تعجب کې دیوانه چې تعالی را من نه دی ولا اولادم نه اولاد دی نه ما یرید الله بشک یقینا اراده کړې دا الله تعالی دې لپاره چې عذاب ورکړي دی لاره په سبب د دې باندې په ژوند دنیا کې او بدا سال کې چې اوزي روحونه د دی اوزي روحونه د دی انفسهم روحونه د دی وهم کافرون په داسې حال کې چې کافر معنی کا منافق چې مړیږي نو کافر بمړیږي دای اوشتمه پلیتی دا اتوشتمه اتوشتمه پلیتی د منافق دا چې د مړیږي نو دی به کافر مړیږي او دای زکه چې کار د کفر کې لګیا ده کنده ته اشاره ده چې دی همیشه کار د کفر کې لګیا وای احلفونا یو کم دیر شمه پلیتی وای احلفونا او قسمونه خوري دی په الله تعالی باندې انهم لمنکم چې بشک موږ تاسو سره یو قسمونه بخوري تعالی موږ ګوره تاسو سره یو و ما هم منکم او نه تاسو نه ولکن نوم لیکن دا یو قوم دی یفرقون چې یریږي یا دا یفرقون جدائی در کې راولي تا تراغله ده د براغله د دې د پاره چې میانست شي چې جدائی راولي دا د منافق شان دی چې خپلولۍ ختمي کې د خلکو د خلکو میانس کې خپلولۍ ختمي کې جدائی راولي دا الله حکم ختم کې جدائی راولي رشتي جوړيږي منافق به مینست شي ګوره زه خیر خوای مستاسو منافق به او جب به راو کلی منافق به دا د دې د پاره کوي چې د خلکو مینس کې جداوی راولي دا د منافق ډیر شمه پلیتی د منافق کار بدای چې د برشتې رواني خو الله وي مړیږي با کافر وتزهق انفسهم چا چې خپل ولې روانې کړي چا چې رشتې روانې کړي چې مړیږي نو چې سای خيږي کافر بزي د دنیا نه او مغارات یا غټ غارونه او مدخلا یا سمسته واړ غارونه لا والله نو خامخا ګرځي دی یغی تا وهم یجمعون او دای منډه وونکی کچته جنگ منګ راشي مغارات ای اغه غار تا چې داغي یو طرف ته سورې وی بل طرف ته سورې نه مدخل مدخل اغه غار ته وی چې د هغه دواړو طرفو ته سوري انو الله وای او مل جان زائد پنا چته چم مم الله وای ګوره چې جنگ شي نو منافق به ګوري چې چته غار مارشته چې وته ورون نو زما دا بيدا سي اسه بتاويږي برید پتاوي خو چې کله راشي دا خو اسه په دې باز خلکو باندې یار راشي منافق به بوزبادو هغه سړی چې دا الله د قانون خلاف دی او توای لګ را میدان ته شه دای اسه دباونه وکي دا لوی لوی تنه به نیولي او لوی لوی به خو چې وتوای را میدان ته شلک زراشه نو بیا به په الله قسم بیا چې ته چم ګوري چې په کم چم باندې وردن نشم بیا ګوري چې ته چم دا د منافق شانی بیا الله وای دا حال دای پلیتی بلا هو منهم من يلمزك في الصدقات دریم قسم د منافقینو ومنهم من يلمزك في الصدقات دا د منافق دریم قسم دی د منافقینو بازې د دینه آغا سوک دی او دا ګوره پلیتیم دا دو درشمه بعضې د دای نه سوګ دي چې غیب لوي پتا باندې په صدقات په بارا د صدقاتو کې تا باندې با په صدقاتو کې غیب لګي او دا بوي چې ګورا دا د ځان له سپټ کړی دي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به غیب لګو یو صادر راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ا ګډ وډ شو منافقین وې یو منافق وې دا هغه ځان لکړل چرتا الله وې دا لوی منافق دی علماء کرام ذکر کوي وای د دنوم خرقوس خرقوس نوم د دنوم شیخ د حساب ویر اختیا دغه شوی خرقوس وای دغه نوم وای ومنهم ما یلمزو کا په صدقه دغه نوم خرقوس نوم عجیب نوم دا د منافقت نمونه چلای شي نو کاروم د منافقت کې الزام په پیغمبر باندې لګول دا کار د منافقو فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا اوسم چې څوک په پیغمبر الزام لګی دا منافق دی او دا خرکوس دی دا دغه شی دی چې په پیغمبر الزام لګی څنګه چې دا غي منافق وله په پیغمبر نن الزام څنګه لکه مودودی ځای په ځای په انبیا الزامونه لګولې دا دغه شی دی وایا و یاره موسی علی السلام دا وکړو یونس علی السلام دا کړی دی دا کړی دی او کتابونو کې لیکل کړی دی په پیغمبرانو باندې او څوک پکې راشي د ایوب علی السلام په جسم کې چینجی شو دا الزام په پیغمبر باندې دا مون دا د منافقت کار دی د انبیا او صفائی بیان کا کله بوای جی وګوره د انبیا او تمړوي ګستاخی کوي نو کله برا پاس نو د ایوب علی السلام په جسم کې چینجی شو مونږ خو واو مونږ د انبیاو دومره مداح یو چې د پیغمبر په جسم کې پس د وفات چینجه نشي لګې ده اخاري کیږي نه تر او تازه وی وهو اليوم کما وزع نو مونږه مداحین نشو او چې تاسو وایي چې په ژوند پکې په پیغمبر کې چینج شو نو تاسو د پیغمبر سره محبت کوونکې شوي اصل ګستاخ یې وای تاسو اصل ګستاخ دا بدعتيان دي د کراچۍ مولیانو دا شروع کړو چې دا داسې دی او داسې دی او خپل رساله لیکلې و پاره کې لیکلو چې پیغمبر چې کم دی ایوب علی السلام په جسم کې چینج شو تاسو خو دغه مو بیا علمي اسرایلیات لډیر تکړه چراواخلئ درې درشم فلیتی فإن اوتو منها پس که چر ورکړی شي دای لرا منها د دینه رازونو دای خوشاليږي سلی رښتم پلیتی دا سالور درشم پلیتی و الا میوتو منها که چر ورنکړی شي دای لرا منها د دینه اذا هم یسختون بیا ډیر قهریږي او ډیر غوسه وي ډیر قاری دلی بیا ولرا لرا نکړوي الله تا واپس کیدونکي یو یا الله سره مینا کوونکي یو دای دا ولې نه وي دا به ویلو چې الله برا لرا کی کنه بس خوشاله شي وو کوم له اوسرانه کړو سو ملاو نشو خیر دی الله برا کی تم داسې نه حسنا چې سزا کې راته ویناو نشي او په دې خپه شي وای ګوره ماته وینا نه دکړي زه نظم پروګرام لا وای ګوره مالا پلان کوي چې کم ده نو خیرات کړو داغه غریبي بایره شوی چتا راو نه لګول دا وی وی وګوره کنه ما ته ډو غاګو نه کو ما له ډو سراو نه لګل په دې سلام الله بدر کی کنه په خپل خوشاله شه انما الصدقات للفقراء اوس بیان د مصارف کوي بیان د مصارف مړه ارچاله خنا صدقې د دې خلکو حق دی انما الصدقات للفقراء بشکا صدقه د فاره د غریبانو دی او د مسکینانو دی والغارمین او والعاملین او د هغه چا دي چې عمل عاملینا مقرر کړی شوی دی عمل کوون کې دی په دې باندې عاملینا هغه مقرر کړی شوی په دې باندې عامل هغه چاته وای چې هغه بادشاہ وخت مقرر کړي او د خلکو نه زکات راټولي او هغه بیا غریبانو کې تقسیمي چې کله غریبانو کې تقسیمي دا تعامل وای والمؤلفه قلوبهم والمؤلفه قلوبهم او د فرد اچا چې مایل کله شوی دي زلونه دا غي اوس دا وای منسوخ تا ها صدقات نفلیه یو سړی زړه حق ته مایل دی نو زکات ولا نشو ور کوله خو صدقات نفلیه ولا ور کوله شي ها او ګوره صدقه دانه چې صرف دایله به ورکه بادشاہ وخت لیم ورکول شي لکه عاملین به مقرر کېدل لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو ابو داود کی روایت راځي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو نو باز خلکو باز خداسیو چې هغه انکار کوي مونږ زکات منونه باز داسیو چې هغه وي مونږ دا زکات چې کم نه منو خو مونږ به بادشاہ نه ورکو بس دا مونږ پیغمبر لور کو امر شو اوس مونږ خلیفہ له زکات نه ورکو خپل به ورکو چې حاکم بادشاہ وي اغله ورکا چې خه مصرف چولګي او یا دای چنن وخت کې وینو راړه ورکه یو دغه غریب له ورکا یا د یو مدرسې حق پرس محتمم اغله ورکا چې هغه د په مصرفونو کې ولګي چې تسخاتی محتمم له ورنه کې غنیا به د په خپل بنگلو کې بیا لګي بیا ابو بکر صدیق وی وی زب سره jihad کوم حضرت عمر وی وی خا تب جهاد کې دای سره او دای لا اله الا الله وای دای چې لا اله الا الله وای نو تب څنګه جهاد کې دای سره ابو بکر صدیق وتوي په خدای قسم چې جهاد به سره کوم او کوم به سره بیا خپل لاس را واغستو او دې سټ لې را خلاص کو دا سټ لوي تر سوچ می دا سټ په دې تنه باندې پروت نو jihad به سره کوم او بیا وی په خدای قسم چې بیا به سره jihad کوم کدا ټوله مدینه تس نشي دا ټوله مدینه تس نشي تر دې پوري چې د جناب محمد رسول الله بیبيان امهات المؤمنین ا د مؤمنانو مین دي د مدینه د سپی راشي او هغه د مدینه سپی د نبی علی السلام بیبيان په کوسو کې د خپون راکاږي خو بیا به هم جهاد کوم او دا د الله حکم نه انکار دی زبدي سره جهاد کوم او بیا چې کله ابو بکر صدیق دا خبره وکړي حضرت عمر وایي چې هغه داسې خبر وکړي صبرناک انسان داسې خبر وکړي وې ما وې چې د ابوبکر صدیق سینا الله رب العزت په دې باندې کولاو کړی دا او هغه بیا سره موافقت وکړو ملګری شو ابوبکر صدیق یو jihad خونو دیوخه چې کله نبی علی السلام وفات شو نو ابوبکر صدیق یو د jihad مانعینو سره زکات ته دیوخه خزر پاسه دا آی چې کم دنو دا دغه داوا وکړه د نبوت داوا وکړه نو بل طرف ته مسیلمه الکذاب را پاسه د نبوت داوا وکړه نو بل طرف ته بل را پاسه د نبوت داوا وکړه الله اکبر او یینا هغه را پاسه د نبوت داوا وکړه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کلونو باندې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لګیا دی اول تلره اخذ مردار کړی دا ا زکات مانعين والا سره jihad کړی دی چې چا زکات نه ورکا بیا تلره او یې نه سره jihad کړی دی او یې نه سره jihad کوي داغه امیر داغه وزیرو طلحه طلحه سره jihad او شروع دی او یې نه د خپل خځه سره ناشته او داغه نبی دروغجن نبی ناشته jihad شروع دی او یو انتهایی صح ځای ده او مسلمانان شروع دي جنگ کوي د ابوبکر صدیق په خلافت کې دا جنگ کیږي شروع ده او دیوه چې کم ده جنگ شروع ده خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ جنگ کوي سه فسالار ده تلیه منډه وای درنګ پدرنګ وای نه پسیزي سچلو کو جنگ کو ډیر سخت او زمونږ ملګری خو خرابېږي دروغجن نبی وای نه او یې نه هغه ته وای دا څه کار دی چې بس جنگ کوي جنگ کوي صبر ته بیا وام خاوي صبر ته بیا بس وام د ته جنگ کوي خپل خزه ته وي اسه تیار که خخ په یو ځان لا یو خزلا او خزه ته وي تم پاس سره شازم چې بیا یو سو درې سن روزم ځل باندې هغه وزیر راغې وې څه چلو کوي چې څه زکوم نو هغه کوي او بس اصله پوند ورکړه او تختې دوی بس را تختې چې څه زکوم هغه کوي او بس او تختید ارستو بیا د غالبا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور کې د ایمان نصیب شوه دی او راغله مسلمان شوه دی دا کړو او تخت دالته نه او په دا ځای کې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو کور ته ور دن شو او چې کور ته ور دن شو یو خسته جنې ناشته ده انتهایی خسته حسینه جمیله ناشته ده او داغي نوم لیلا هغه ناشته ده کافر ده دغه پوره په وینا باندې ایمان راوړو او چې هغه ناشته ده الله اکبر خالد بن ولید دام وینځو کې راوستل چې کومه وینځو کې راغلی و او دا عمراو چې وکتل نور رستو ما تحت خلق مامورینو هغه چې وکتل هغه خالد بن ولید رې تان توي ته امیر او دا ستا سره لایق کړه دا به مونږ تعالی درکو دا ستا ده بس دا ستا وینځه ده دا به تاسو سره خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه وینځه چې کوم ده هغه ځان سره کړی دا او ایمان هغه بیا راړ مسلمان هم شوه او رالغله د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ راغله د مسیلمه الکذاب پسې او مسیلمه الکذاب هغه ډیر لوی حرامي جنگجو ډیر جنگجو او ډیر تیراندازو او ډیر سخت پوه په جنگ او شکل انتهایی تک تور د شکل نه ډیر بد شکل او دونه نه مندرو د خایس یو نه پکې نه و مندرې دونه نه او تک تور او زیړ غاخونه خداغه په आवाज کې او خبرو کې دومره کشش شو چې هغه خلک ځان تراخکل خلک په ډیر زیات سره قربانو د جنگ نقشه جوړ کړه الله اکبر ګورا د یوې رز مسلمانه حضرت لیلا رضی الله تعالی ادا رحم الله اج کوم ده خالد بن ولید رضی الله تعالی د زنانو د پاره خیمه جوړ کړي او خیمه رستو لګیدلې دي چې زنانه به دی کی او هغه نور به سوګ دی خوانه راځي دا وینځي منځي او دا غلامان دغه کیو او جنگ چې کم ده شروع کېدو خو مسیلمه الکذاب حرامي توب وکړه حرامي توب داو کو چې درې ډلې جوړ کړې یو میدان تراو لګلا او یو ډله هغه یو طرف ته پټه کینولا بل طرف ته بل ډله پټه کینولا او چې کله جنگ خ ګرم شي په میدان کې او مسلمانان ستړي شي او د ډلې ته وی جنگ جوتا وی تاسو به د وجلو کوشش مکوي تاسو صرف دومره وکړئ چې ځان بچ کوی او صحابه کمزوري کوي نه نه ستړي کوي چې ستړي کوي یکدم چې صحابه ستړي شو او بل طرف دواړو طرفونه کافر رالل الله اکبر کافر رالل او عمله وکړه او فطرتی کارو چې د دوو طرفو ناملاو شي او بل مینس کې صحابه کمزوریم شي صحابه فطرتن تور دومره لره لاړل لره لاړل انتهایی چې خپل خیمه د صحابه کرامو نه پاتې شوې دې کې د کافر فوجونه اگر دن شو خیمه د مسلمانانو ته الله اکبر او خیمه کې حضرت لیلا حسینا جمیلا زنانه ناشته ده او دایو لوی سپ سالارو د مسیلمه الکذاب اغه نیولې ده او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ اغه نیولې ده په لار کې د جنگ نامخ کې اغه د خیمه کې تړلې ده لیلا ته چې کم دنو وای ته د سوکیداری کې هغه مخ کې نه تړلو هغه چې کم دی آسه په سالار چې دی ولیدو د خپل کسانو نو آزادولو کوشش وکړو سو خلق چې لیلا ته وکړ نو ټینګ نشو چې دا هډه زیاته حسینه جنمیلا جنیدا دا خو غستل غواړي وسو ټینګ نشو هغه و هغه و ته ویا سپ سالارو پری دی پاګلانو ما ما زادوي وې ما ما زادوي او دا چې کم دی وې زور شي مال غنیمت هم ټولوي اول دا دای ختم کړي د محمد رسول الله صحابه دا ختم کړي نو دا غینه پس بیا به نور سو کو دی و توای دا سپ سالار دی لیلا تا ویو د قتل زمونږ د پیغمبر کانیت ویزا وی زما د محمد رسول الله په صحابه یقین دی اوس هم یقین دی چې هغه به الله غالب کوي اوس مې یقین دی هغه وتوي ززا تاسو پیغمبر وای صدرو جن پیغمبرو د محمد رسول الله په ذات کې ګستاخی وکړه نور خبرېم کوله غلطه مالته خبرې کوله تړلو حضرت لیلا ارس برداشت کول خو چې د پیغمبر شان کې ګستاخی وکړه حضرت لیلا توري تلاش کوي خبردار کده بل لفظ د استعمال کده پیغمبر خلاف نو سر د ندی ځای کې کلم کوم دې ځای کې دی وجنم او کده پیغمبر خلاف ته دیکھ یو صحابي را غله ده او تقریر شروع کو وی تاسو د محمد رسول الله صحابه یو د دروغ جن پیغمبر د ملګرو نه پرستو باندې لاړی وی په خدای قسم زب یوازې جنگېګم زب یوازې جنگېګم او تراغه پورې به جنگېګم چې تر سو زما پسینا کې ساده او یک تاسو روست شوي نو د الله په دربار کې تاسو اس قسمه عذر به قبول نشي او زما تاسو نه بایکاټ ته تاسو له جنگ نه رستو شوي صحابي هغه تقریر چوکو صحابو کې بیا غوینه تازه شوارالل او جنگ شروع شو د دنیا مردار شو او سکه لیت او تخت دل ځان پسې دروازه بند کړي بیا یو صحابي اکلې ته ما وغورځوي او هغه صحابي کله ته غرزول دي هغه دروازه کولا او کړه دا صحابه په کله وردن شوې دي تر دې چې وحشی رضی الله تعالی عنہ هغه بیا په نيزه باندې د لاندې نوشتره مسیلمه الکذاب مردار کړي دي په دا وخت کې ابوبکر صدیق ته خبر راغله ده او عمر رضی الله تعالی عنہ تام پته لګیدل دا چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ سخلق کلمه ویلې وا خو هغه چې کم دی نو هغه هغه وجلی دی او عمر رضی الله تعالی عنہ خالد بن ولید تام ته سخت خبره وکړه چې کلمه ویلې دا نو ته ولې هغه وجنی عمر رتانو ډیر سخت خبر وکړي خالد بن ولید رتان تا خبر ولولېګو ابو بکر صدیق چې خبر شو وته ای عمره خبردار خالد ته سخت خبرونه کی خالد چې کم کار شروع کړی دی هغه کار سوق کول شي خالد په کلونو سفر کوي او د الله د پاره jihad کوي هغه کار سوق کول شي وی خبردار ګوره خالد طبيعه سخت خبرونه کوي دا چې کم نری او ملګرو کې د تکړای او هغه ارسه تغاړې خي او هغه دې ته نو ګوري چې سخت ده ک نرم ده هغه نه کدا سه غلطي کیږي هم نو په داسې معمولی خبره نه چې بس تو الله تبارک او غرزو پرېګدا کدا سه کیږي هغه ته ودا سه نه وای او صحابه کرام ابوبکر صدیق غونته کې انسان چې دومره نرمو دومره نرم لیکن چې کله معاملې د دین د الله راغله دا انداغه سختۍ تا ګوره دارنګ ابو بکر صدیق هغه ځای کې ولاړ دی او چې کله معاهده کیږي میثاق مدینه او ابو بکر صدیق ولاړ دی او هغه چې کم دی یو کافر راغله دی او د نبی علی السلام ګیره لاس وړل دی نه هغه ته دا پلیت لاس ته لری کا ا کافر جواب کوي وای زا وای تاسو بسې وای اوس پچ کم نه نو وای دا کجنګ شروع شنو ټول به تتر به تر وی او د محمد رسول الله نه ټول یو طرف تابل طرف ته تلی ابو بکر صدیق چې دا خبره واورې ده ختم ته دا خبره کې چې موږ په میدان پریږدو وته وی تدلات پرج اوسټه فرج پښتو کې سړی نومو نشي اغسته د شرمګا غزای وته یاد ک لات خزوا او ته سوای چې موږ به د محمد رسول الله نه تختو موږ به تختو د محمد رسول الله نه دومره سخت الفاظ بیا استعمالي ته دا غي دغه وسټي موږ به د دنه تختو د محمد رسول وې موږ به په د خپل ځانونه قربانه او خپل خنځه به کونډو او خپل بچي به یتیمانان کو په د باندې چې دا الله د دین معاملې راغله ده صحابه او بیا داسې قرباني کړې دي او هغه نرم صحابه هغه وای کده محمد رسول الله بی بیانې امهات المؤمنین هغه د مدینه سپی په د خپو نه راکاږي په لارو د مدینه کې زبا بیا هم د الله لار کې jihad کوم نن مسلمان تباہ په دی باندې دی غرق په دی باندې دی چې هغه jihad پر خدای ما ترکا قوم الجهاد الا ذلوا کله چې مسلمان jihad پر خدای دی هغه کمزورې ګرځیدل دی زمونږ مسلمانانو jihad پر خدای نو کمزورې وګرځیدل ګینه راج د مسلمانانو راج د مسلمانو خو چې کم قوم نه د جهاد جذبه وزي نو هغه ذلیل او رسوا شي او هغه باندې ذلتونه راځي د جهاد جذبه هغه ختم کړه په طریقو طریقو باندې ختم کړه او د يهودو سازش دي خلک لګیا دي او هغه کې لګیا دي کله وای صحابه لړنے والے نه تھے صحابه نے جهاد نہیں کیا تا د صحابه او تاریخ نه کتلې ته د صحابه او د تاریخ نه خبر تا خو صرف پریوان کې پتیلی لیدي دي او حلواګان دې سټلې دي تا خو حالت کې صرف د ریجو نخ پېتا او کړی دي او بلغمو چې کم دنو هغه د خېټه تاړولې دي په 2 روپۍ دتا بلغمې ملاويږي د چای ډکا هغه حالت کې سکه تا د صحابه او تاریخ قتل نه دی ک نور دې نو قتل نو کم اس کم د صحابه کرامو تاریخ چې د خپل کتاب په ځای عمل کې قتل وي او هغه کې د صحابه خو هغه خو مصیبتي کنه هغه چې اخوا دی خوا تاو کی او کیسه یو کی د صحابه ټوله واقعیا بیان کی نو بسترې سره اوتړي بسترې سره اوتړي تا د صحابه او تاریخ نو کتل چې صحابه او سم jihad کړو دا ټول د يهودو سازش ته او د کې يهود دن نشوي دي چې هغه دا وای د يهودو درې چغې دي درې چغې درې چغې يهود ویل غواړي نور اسم د يهودو نشته یو چغه دا چې د مسلمان نه قران واخلي یو او د مسلمان د زړه نه د قران هغه جذبه ختمه کی یو ملګرو د کیوبا جیل نه آزاد شوو زما د هغه سره بیا ملاقات شوو ما غلی دلو او ما هغه سره خبرې کولې هغه وی وی هغه ډیر ظلم کوي او ډیر زور په دې باندې لګي چې د مسلمان نفرت د قران پیدا کی وی قران دا خو الله مهلت ور کوي وی قران به راړو نه داسې یو یو پانه به کو نو داسې به غرزو پاغه باندې به خپې کې خو دې چې ځکه نه مړه دې قران کې کسینو الله دې امدادو کې ستاسو کنه وی پاغه باندې سلام د قران نه نفرت خورولو اغا بزرگان دین راغلی دی او هغه چغه راغسته ده وای قران کې هدایت نشته قران دا د يهودو سازش ته او په مسجد ابراهیمی کې چې کله د دای هغه ترتیب شروع شوی او د مشکی چلو هغه ولې ختم شو هغه ختم پدې شو چې هغه کې سلويخ يهود علما ونی ولې شو چې هغه تربيت ورکي او په دې یورپی ممالکو کې مدارس دي هغه لوی لوی چوغې او جوبې چولی او هغه وته هر جبه خي هغه وته انګلیش خي پارسی وته خي پښتو وته خي انګریزي وته خي عربي وته خي او قران وته خي حدیث وته خي خو صرف د دې د پاره وته خي چې زئی او تاسو ګرځي په دغه جمعاتونو کې ګرځي او په دې جمعات کې ګرځي او د تبلیغ په پرچار په نوم باندې تاسو دا وایي چې قران چې کم دنو د هدایت کتاب نه دی هغه په دې کې را دن نشوي دي او جهاد جذبه د خلکو نه وباسي دا دا غي ساګینه وګوري تاریخ وګوري او لړ شي چې کم خلک یورپی مالک په تپوس ته کوي دا سه مدرسې شته او کنيشته باقاعده په غي باندې غي د میاشت په کیربونو یربونو باندې پیسې لګي خو غي دا ویل غواړي او زهینان زهینان خلک اخلي چې کار بیا خو کی او هغه وته دا خي هر قسمه ترغیه تربیت ولا ور کوي نو هغه چې ونی ولې شو په مسجد ابراهیمی کې نو هغه شو چرته لاړ اسلام آباد کې هغه کونه چرته لاړل چرته لاړل هغه يهود شو او سم پدې کې ګرځي دا د يهود را دن شوی دي او د مسلمانانو په خلی باندې هم دا جاری کړو په خپل چالاکو د وجنه هغه خو خیدا یا ود الذین کفروا لو يردوکم من بعد ایمانکم کفارا اغه خوای دا چې تاسو کافر کی او مرتد مو کی دویمه چغه د يهودو دادا دویمه چغه د يهودو چې د مسلمان د زړه نه د جهاد جذبه وباسي د جهاد جذبه اغه هم په دې کې ډیر وکړه صحابه لړنے والے نہیں تھے دې ځای او تبلیغیو دې ځای او تبلیغیو اغه یو تبلیغیو هغه یو ملګری لا پته نشي زه ودا आवाज نه وري ستا زاړه ټیمان روښه تخت ته اخچت درس شروع یو تبلیغي هغه زمونږ یو ملګری لا کیسټ ورکو وی وګوره کنه د مجاهدینو او د جهاد جړې د لوخ کلی دی وی راشه دا کیسټ واوره هغه د یو مشر بیانو او هغه کړه پر روان کې وې د جهاد او د مجاهدینو جړې د لوخ کلی دی واسه جهاد جهاد تاسو کوی هغه ملګری په هغه راځو کې چې تلک ټریننګ لا تلو نو دواله بیا دا ورکو هغه مال راړو واقعي واقعي خبره وا چې هغه د خپل جړې چته وخ کې شي چته وکړل شي قران وای تر قیامت پورې بجاری حدیث وای تر قیامت به جهاد جاری ستانی کی جړی نشو وکړل ستا پتیلې بسی او جړې بسو بسی ستا سمسي او حلواګانې او ریجه بسی او جړې بسو بسی ا کیسټ چې ما واورې دا پاره کې ډیر کفریاتو هغه د کفر ډکه خبره وي او هغه خالص کفرو عجیبا کیسټو او بیا ما غلطی وکړه چې ما واپس کو ګینه چې ما خود ځان سره ما ته ما دا ول ورکه ما زدا خپل کور کې دا کفر لیدل برداشت کول نه غواړم ما وا دا ورکه دی خنزیر لا ورکه دی خنزیر لا درې مچغه د يهودو دادا چې جوړ دی هر ځای کې راشي زکه هغه د پاراغي تنظیمونه جوړ کړی دي او تنظیمونه جوړ کړی دي وحدت الادیان الابراهیمیه قرطبه او مصر وغیرہ کې دا تنظیمونه جوړ کړی دي چې يهودیت او نصرانیت دا یو شي او د هغه جوړ اثر په دې ځای کې په دې بزرګانو باندې خوري یاره جوړ پکار دی جوړ پکار دی ټیک ده د مسلمان سره جوړ پکار دی کنه نو د چا سره جوړ کې وای بوش تام خیره مو کو هغه سره هم جوړ پکار دی يهودي ته خیره مو کاغه سلام جوړ پکار دی هغه ته کبوش ته خیره کې دی خپه کیږي دای په دای باندې دا کارو کو د مسلمان د زړه چې کم دی هغه د کافر نفرت ختمول غواړي د مسلمان پزړه کې الله د کافر نفرت دانه د منافقین او الله ذکر کوي د يهود پلیتای ذکر کوي داواله ذکر کوي چې د مسلمان نفرت د بی دینه نه پیدا شي الحب فی الله والبغض فی الله مینام د الله د رضا د پاره بغض بغضم د الله د رضا د پاره هغه ارس ټول کار هغه په دای باندې وکړ تاریخ د صحابه کرامو نه خلک خبر نه دی وګورئ تاریخ د صحابه او زواما تاریخ د صحابه کرامو چې ګورئ نو داغه بس تاسو ایمان تازه کیږي صحابه وسنګ کړو کنور نه نو صرف دا یو کتاب چې ځان لواخلې سیف الله سیف الله یا خالد ابن ولید دا په نوم باندې دا دوه کتاب شاشي صرف دغه وګورئ چې صحابه او کوم قرباني کړی دي صرف د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قرباني وګورئ چې هغه څومره قرباني کړی دي او سی کړی دي دین لپاره او څنګه د کافر نه نفرت او څنګه جهادونه غي کړی دي او څنګه د مسلې د توحید لپاره هغه خپل تبره او خپل قرباني هغه ارسو یو طرف ته کړی دی او دا الله دین له غورواله ور کړی دی او هغه له ترجیح ور کړی دا او کده زنانو حالت معلومول غواړي چې زنانو څنګه قرباني کړی دي نو صفحات النیرات من حیات السابقات د محمد د نذیر محمد مکتبی کتاب دی بهترین کتاب لیکل چې خزو کمی قرباني کړی دي او اردو کی ترجمه هم کړی دا مولانا حبیب الله سے بهترین کتاب دی خواتین اسلام کا مثالی کردار وګورئ واخلئ ځان لا چې زنانو کم قرباني کړې دي او دا دین زنانو څنګه خور کړه دي زنانو څنګه را رسول دي تاریخ نه خلک خبر نه دي او که د علما کرامو قرباني قتل غواړي چې علما او د بادشاهانو مقابله څنګه کړې ده نو الاسلام بین العلماء والحکام د عبد العزيز بدری رحم الله کتاب ده بهترین کتاب ده بهترین کتاب چې هغه پاره کې ذکر کړی دی چې حکومت به څنګه راځي حکومت د پاره احکام شرایط و غیره ذکر کړی دي دارنګه حکومت اسلامی شرایط او بیا قربانی د علما کرامو چې علما څنګه قربانی کړي دا او دا غي د بادشاهانو دربارونو څنګه نفرت کړي دي او د الله د دین مسله دا څنګه فرق کړي دا لکه دا یو واقعیا تاسو تماوي د حتیت زیات رحم الله دا غنه کل کړي دا دارنګه د امام ابن تیمیه رحم الله واقعا د تاتاریانو سره دا غنه کل کړي دا چې امام ابن تیمیه رحم الله راغله ده او د تاتاریانو مشر ته چې هغه د مسلمانانو په مالونو قبضه کوله او د بادشاہ ته درخواست کړه د ما د جیل او باسا وېزه مقابله کومه او د جیل او ته مقابله کړي دا او بیا راغله د بادشاہ ته ما جیل تواچو او چې تله ده نو داسې سخت خبرې کړې دي وته وی ته ځان ته چې کم ده نو مسلمان وای او د مسلمان مالونه وستا پلار او نیکه کافرو او هغه سره چې موږ مواده وکړه نو هغه به واده نه ماتوله ته ځان ته مسلمان وای د مناف د منافقت کار کې او بیا وی وې کچاري زه تاسو صحیح کړم چې زه د تاتاریانو په سب کې ولاړم خلکو دا مسلمانان دي وې که زه د تاتاریانو په سب کې ولاړم او زما په سر باندې قرآنی نو مام وجنی او مام پرې نه دی او آلته کې تل دی او تقریر شروع کړي هغه ته او ډېر سخت خبرې کړې دي باهلی وای مونږ خپل کپڑے را ټولولې چې اوس په امام ابن تیمیه رحم الله لا نظر اخلاصي او د امام ابن تیمیه رحم الله رحمتن واسعتن اغه ویني بددار وای او اغه نه بچ کم دنو داري زی اوس په ول تور را اخلاصي دا بادشاہ خو بادشاہ وی وی هغه چاته وی چې دا ځوان سوک ته دا شیخ سوک ته د د په دا خبره خو زما د زړه کې نوزي د امام ابن تیمیه رحم الله آ شخصیت دا شخصیتو ټول عمر دا الله د پاره دغه سي ګرځیدلو مجاهده وی جهادونه الله اکبر تش جهادونه او تش کتابونه حیران شي سړی د امام ابن تیمیه رحم الله تصانیف ته دومره وخت هغه ته نه دی ملاو شوی چې هغه واده پاره کې کړی دی تش مناظره تش جیلونه او تش چې کم دی نو جهادونه کله جهاد کله چې کم دی نو یو ځای جهاد کله بل ځای جهاد کله د یو خلاف تصنیف کول کله د بل خلاف لیکل کول لیکل کړي دي د لاسو کلمی جهاد کړي دي زبانی جهاد کړي دي بدني جهاد کړي دي او بیا آباد شاه ډوډۍ کړه وی راځي ز تاسو له ډوډۍ کوم هغه ټیم ډوډۍ تیار ده نور خلک لاړل ډوډۍ وخړه ویره خیر ده سه خبر لا کی ډوډۍ به وخرو امام ابن تیمیه رحم الله ته وی ډوډۍ وخره وی زستا ډوډۍ خورم وی تا د مسلمانانو مالونه په ظلم باندې قبضه کړی دي وی زستا ډوډۍ او ستا خوراک ګډه تا چوم وی د مسلمانانو لرګي دي را مات کړی دي پاغه دا خوراک پوخ کړی دي زبستا ډوډۍ خورم چې کله دای رال ملګرو وتوي علامه بایلی وای وای ملګرو وتوي بایلی وای ملګرو وتوي چې بس موږ ستانه جدا کیګو بس موږ تا سر نه ته سم خبره سره کینا دا خلک داسې خبره کوي د بادشاہ مخه ته ولاړ داسې خبره کوي امام ابن تیمیه رحم الله تعالی زمام تاسو نه بایکاټ ته تاسو د ظالم خوراک کړی دی د ظالم بادشاہ دعوت مو خړل دی زما تاسو تاسو خېټه کې حرام پراته دي زه تاسو سره ملګرتیا کوم وی زه به یواز جنگي کما او بیا ملک پتا کړه دې تا تاریان له شکست ور کړه دې راغله دې او بیا ځان جیل تا چول دې او چې قربانې یې کړې دي الله اکبر امام ابن تیمیه رحم الله قربانو ته وګوره چې کله وفات شو جنازه د جیل اوزی الله اکبر د دمشق یو زنانه په کور کې نه د پات شوی یو ماشوم نه پاتې شوی ټول جنازې لراغلي دي یو لوی مخلوق ته ټول زنانا او سړی جنازې لراغلي دي د امام ابن تیمیه قرباني خلکو ته معلومي وي چې امام ابن تیمیه کوم قرباني کړی دي او چراغلي دي او جنازه شوه ده بیا ټول خلک قبر لته لیدو قبر څخه ولار دي چې د امام ابن تیمیه اونته شخصیت هم قبر کې دفن کول شي او چې کله چا چې د پیغمبر په سنت او غیرت کړي هر شي خلاف کتاب لیکل دی چې څوک باطل پرست سره راوچت کړي دی امام ابن تیمیه کتاب لیکل دی د بادشاہانو خلاف کتاب لیکل دی السیاست الشرعیه فی اصلاح الرای والرعیه بهترین شخصیت دا خاصه خبره ده چې د نن زمانه مبتدعين را پاسي د ډاګي مولا دا غون ته کې زوال مزول را پاسي او امام ابن تیمیه ته دا زوال مزولو یا د صاحب تسکین په شانت سوک را پاسي او هغه عزت شیخ الحدیث ما او رساله سمای موتا کې وای خیر زه خدا نوم پلان کو پلان کو لیکلی دي چې هغه ابن زانیه او توب تی تاسو په شیخ الحدیث ای باندې توب تی تاسو په تحقیق باندې دا د بریلویت تحقیق توبتی ستاسو په دغه کلام باندې الله دې ستاسو کلمونه تباہ او برباد کړي هغه کلمونه دې الله تس نس کړي چې د امام ابن تیمیه خلاف خبرې لیکي هغه کلم دې الله مات کړي چې د داسې مجاهدینو خلاف خبرې لیکي هغه کلم دې الله تس نس کړي او هغه ګوت دې الله مات کړي چې د امام ابن تیمیه خبرې لیکي دا خدا خبر نه دی د امام ابن تیمیه مخالف و هغه چې هغه مشرک او یا بدعتي چې شرکی پکې او بدعتي پکې یا به امام نتیمیه خلافی دا قرباني کړي ابو بکر صدیق انتهایی نرمو خو چې کله د الله د دین خبر راغله دا نو بیا نرمی نه دا کړي الله اکبر والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم او دا جار پارا چې مایل کله شوی زلونه دا غي و فر رقاب او پازادولو د سټونو کې وال غارمین او قرضدار الله ورک زکات قرضدار الله وفي سبيل الله او پلار د الله کې وابن السبيل او مسافر الله وابن السبيل مسافر لور کا لار د الله کې طالبان لور کا مسافر لور کا او فریضه من الله دا فرض حکم نه طرف د الله تعالی نو الله تعالی فو د حکمت والا بادشاہ د سړی زړه نه مړیږي په خدای قسم دا خدای یو میاشي سړی وای چې راواخلی سړی د علماو دا تاریخ د صحابه دا تاریخ وای د خلکو ته خلک ګوري نه ځان نه کړي د دنیاوی تعلیم د پاره لګیا دي کله یو شی کله بل شی کله بل شی او د شپې تر سحر سحر پورې لګیا مطالعه کوي خو تاریخ د اسلام خلکو نه خته چې اسلام کې خلکو څومره قرباني کړې دي او په دې د علما او سوره ویني توي شوی دي اونکه ته چا تاریخ نو ګوري نه نو الله اکبر ومنهم ومنهم الذين سالورم قسم د منافقینو نه او پنځه دیر شمه پلیتی د منافقینو و منهم الذین او بعض د دینا کسان یوزون النبی چې تکلیف ورکي پیغمبر پاک لرا و یقولون هو اذن او وای ده هو اذن غوګ ده غوګ قبل انکه د هره خبره ده او ریدونکه د هره خبره ده که شروی او که خیر خدای اوري سړیانو یادا اوریدونکو د هر خبره ده مړه خو چې خبره کینو دې ته خبري عجیب خبره ده اوس منافقین دغه وای کنه یاره مصیبت ته چې درس کوي نو دې ته خبري الان کې نبی علیہ السلام تبا الله وحی را لګلا یا چې وحی برالا نو چې ته قران بیانې چې چا کې مرض یا هغه وه چې اوس بیانې نو تا ته پته ني ته باړو خبر نه خو چې هغه بیان کینو دی وای ګوره دا وته جوړ چا ویلې دي دا وته ګوره چا ویلې دي ها ا چا ویلې نه خو هغه د کې مرضی ا هغه راز یو غلطی الله انسان دی انسان دی د انسان نه غلطی کیږي زه یو راز ناستو ما د باچا صاحب درس کې لګ وخت کېږي اوس لګ وخت کېږي او په هغه راځو کې دای دا څه کنده عوام دې د پاره دا دا منافقین چې دا کله کله خصلت یې سنا بعد خلک به دې خپش وې دادت چاویل دي سوره توبه یو پیرا وایشه القرآن رحم الله وی نو یو طالب اوس بستر اغست دا روان دی کنه اوس بستر اغست دا روان دی نو چې روان دی نو یو بابا ولا مخې لا ورغه خو د پنځپیر عوام هغه په قران الله پوه کړو الله دې همیشه پنځپیر په قران او په سنت باندې آباد ساتي او کم غلچ په پنځپیر کې پاتې کیږي او د قران او سنت اواز ختمول غواړي او مبتدعين دي بدعت خورول اراده کوي الله دې ټول اراده خاورو کې لټ پت کې والله دې ذلیل او رسوا کوي الله مونږ ته قران خو دل دی او مخلوق ته عقیده خو دل دی الله دا مرکز مروانه آچ کم دی ا بابا ولوی مخه لورغه چته سي طالبہ ویرا زما ویواله چې سړیو چې سار نه راغلم او درس شروع کړل نو خلې چې کولاو کړل نو بس ما پسې لګیا دی چې خله ګناه کړی دا زما ټوله خبره وته چا کړی دي اده ما پسې لګیا دی چې خله کلاو کړی دا نو ما پسې لګیا دی بابا پوه شو چې دا بچې کم صورت وایي په طالب کم صورت وایي سوره توبه شروع ده ښه ښه راځه راځه راځه شیخ القران رحم الله له بوته چې درس لا شو ویجی دې پیژنې پینه زه د خدای نه پیژنم وې دا وې دا څه دی وای چې زما خبره وته چا کړې شیخ القرآن پوه شو ته زړه کینا دا د الله زړه دی الله صفاکای یو غلطی ما نه شیوا الله دې زمون غلطی معاف کړي او الله چې کم ګناونه زمونږ نه سر زت کیږي الله رب العزت ته پاغه پر دی وا چې دنیا او آخرت کې صرف د دی واجب نه یا الله چې ستا دین سره مؤمنه ده درس کې ناستم او باچا صاحب درس شروع او باچا صاحب بس خبره کوله او ما یقین کامل زکه چې غلطی کوم شو دا غینه اس سوقم نو خبره غ زما ځان له یوازې کارو اس سوق تی نو خبره خو خبره چې کېدین تاب داسې وی چې دا د باچا صاحب تاسو چا ویلي چې دا کار کړه دی او بس دیوس ما تا اوري اوس دا ټول وي نو چې په قران پوي نو هغه ټیم هغه ما خو هغه ټیم نه دیم شم مخ کې مو الله ته توبه استوا هغه ټیم نه دیم شم توبه وي استا خو خندا بیا راتلا ما کدا اوس بل سوک په د قران باندې الله په هم نوې نصیب کړي والحمدلله علی ذلک شکر دې چې سنا سو پویدو ما هغه به اوس په پزړه کې ځکه د منافق شان بیا دی هغه يحسبون كل صيحه عليهم اره چغه صيحه دی وایي نه بس په ما باندې وي ابه چې بس ما ته وای نو ما ما لخندار اعلی ما عجیب قران دی چې کله خبره ذکر کوي داله قیامت پورې بس تب هر سړی وای چې بس دا ګینه ما ته ما وي زه درس کې ټول درس کې نه استم باچا سه خبره اډو پرې خو دینه بس تا به ویګنه چې دا ما ته کوي بس ټول درس په ما باندې زناس ته مال اخره کې خندار اله کله کله مونږ داو کو نو باز خلک خپه شوې دای ما پس وی ما اچا ته نه ویلې زمونږ عام خبرې خو ها مونږ چې کم خبرې کوو الله حاضر ناظر دی د الله په ذات مې قسمی کله چا سره زمونږ ذاتی بغوزی زمونږ ټول رونه دي چا سره ذاتی بغض نشته زمون ټول رونه دي خو بس د الله کتاب د خپل کی او د پیغمبر سنت بدعات نه کوي شرکیات نه کوي زمون رونه دي ګناګار مون ټول یو ټول ګناګار یو الله دې زمون په ګناهونو دنیا او آخرت کې پر دی واچي نو بازه داسو چې هغه مړه خو چې کومه خبره کو نو د ته پته لګیدلی بس د بیا اوریدلی خبرې تی الله اکبر قل اوایا اوزنو خیر لکم دغه اوریدونکو د هر خبره غوړه د تاسو د فاره ایمان راړي د پالا باندې ایمان اعتماد کوي تصدیق کوي د للمؤمنین د مؤمنانو ورحمت للذین هم مهربانی ده د پاره دا کسانو چې ایمان راوړل تاسو نه والذین یؤذون رسول الله هغه کسان چې تکلیف ور کوي اذیت ور کوي رسول الله پیغمبر د الله تا لهم عذاب الیم دای د پاره د عذاب دردناک چې پیغمبر د الله له تکلیف ور کوي الله وای دردناک عذاب دی ولا او اوسم چې حق پرست عالم دی حق پرست مجاهد دی عالم دی حق پرست او هغه له تکلیف ورکو او هغه پریشان کو هغه تر ذهني اذیت ورسو او هغه پریشان کو خپک لهم عذاب الیم دای لرام دردناک عذاب دی څوک چې د الله د پیغمبر سنت بیان یو هغه ته خپکه هغه لام دردناک عذاب دی یحلفون بالله ما قالو دای شپږ دیر شمه پلیتی یحلفونا قسمونه کوي یحلفونا بالله قسمونه کوي فالله تعالی باندې لکم تاسو قسمونه کوي په الله باندې تاسو ته لیرزقکم دې لپاره چې خوشاله کی تاسو لره والله ورسوله الله تعالی او پیغمبر دا ډیر لایق دي چې خوشاله کی دی هغه لره کې چروي دی مؤمنان مخلوق سره خوشاله الله خوشاله کا د منافق کار دای چې دې په دې کې ګرځي چې خلک خوشاله شي و منافقه خلق مو خوشاله الله خوشاله کا نو الله بدن خلق خوشاله کی او که الله دې خوشاله نه کو نو بیا د مخلوق نه خوشاليږي دای لګیاو منافق امریکای خوشاله ولا په باجوړ بمباری کوله امریکای خوشاله ولا مجاهدین وجل امریکای خوشاله ولا په اسلام آباد کې بمباری کوله مخلوق خوشاله ټول پاکستان ته الله خلاف کو د سپی په شان ته رخصت کو کدا نور مخلوق خوشاله امریکا نو تاسو نام دا د منافق منافق کار دی دا رنګ د بدعتي کار دی دا لوی منافق بدعتي دی بدا مساله په دې نیت کوي چې دای رانه خوشاله شي او دا پکې پټ کم او دا پکې وام د مؤمن کار بدای چې مسله به کوم هر څنګه مسله کوي که څوک خپکیږي که خوشاليږي د مؤمن کار بدای چې عبد الله دین بیانې ا منافق خلق خوشاله لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق پنا فرمانه کې د مخلوق نا فرمانه کې دا دما د الله فنا فرمانه کې د مخلوق اطاعت نشته چې الله نه فرمانه کې بیا مخلوق مما نه کار سو کې هر چتر راځي الله اکبر یو بدعتي راغلو کلاوت کې بیان نو هغه جمعات والا سړی چې کم نه امام هغه با د جمعې په شپه باندې سوره ملک وي نو پنځ پیران وته چې دا بدعت ته او هغه به وی نو یو بدعتي راغله نو هغه تقریر کوس د خلکو خوشاله دای کنه دا څه کړو وتا وی ګور سوره ملک ډیر زیات ثواب ده هر شپه کې دا ویل غواړي چې دا څه وکتل نو هغه مولای سه مخ تناستو اوس داغه د خوشاله لپاره او یاد جمعې پشپا یا د جمعې پشپخا یا د جمعې پښپا دا د مخلوق خوشاله الله پار لګیای یا د جمعې پښپا دا یا د جمعې هر شپه باندې ثواب دی چې وای خدا یاد پکې د کم ځای نه راوستل لیور دوکم چې مخلوق خوشاله کی والله ورسول والله خوشاله کا پیغمبر خوشاله کا الله اکبر تخویف او خروی عالم یعلم آیا دین دی پویا انه چې بشک شاندار چا چې مخالفت وکړ الله او د پیغمبر دا پس بشک دا غد پاره د اور د جهنم به شوی دی پای کې او دا دی شرم ولو یحذر المنافقون دای او در شمه پلیتی یریږي منافقان ان تنزل علیهم ان تنزل علیهم دا چې نازل بکلی شي علیهم په دې دی باندې په دې مؤمنانو باندې سورته یو سورته چې خبر باور کی خبر بکی الله والله تنبئهم چې خبر بکی دا مؤمنانو په هغه سباندې فی قلوبهم چې پزلونو د منافقانو کې دي اسه نه چې په د مؤمنانو باندې یو صورت راشي او دا زمونږ پزله کې چې کم منافقت ته دعوت ظاهر شي د منافق دک کاری دک کوي چې منافقت کوي طالب راشي تاب لمسي نو چې پته ولګي چې راغته پته لګي دلې ده ها شنو زر زر به بیا راشي ګور چې ګور ما دا څه خبرې کړې وي خو لکه زما دا مقصد نو زما دا چلو دا چل دا د منافق کاری ټول عمر بیا سپایانو کې ګرځي قول اوای قول استهزئو اوای او کوي چې څومره ټوکی کولای شي منافقانو سفر کې تلیو لیډر د عبد الله ابن ابي هغه په یو مجلس کې ناست او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه پر خپل منافقین را جمع کړو هغه پر ټوکو کول الله وتو یو کوي ټوکې دای اتی اته در شمه پلیتی او کوي ټوکې چې سوره کول شي ان الله بشک الله تعالی مخرج ظاهرون کده ما دا سو تحذرون شریږي تاسو دا غینا ناس پیدا سي د داغه چې کم نه د پلان کې ملګری درس چې کم نه نو دا چې کم نه خدرس ته خدای چې ترجمه د شیخ مطابق نه دی داسې دا د ملګری بل مدغه کوي مخالف کوي صرف دې د پاره په دې نیت کوي کستا لکهونه تابع چې شیخ دا درچمه ترجمه دا داسې کړو داسې کاو نو بیا براشي نو بل درس کې بکی نه جاسو سید انداز وکي تر د درس خده تحقیقي درس خو مطالعه کوي ځان له خپل یو سر جوړ کړي تنظیمي درس نه دی نه چې بیا راګیر شنو بیا به سپایانو پسې ګرځین و منافقانو مکو دا کار کنه سره د رواني پنیت لګیاي قل اوایا اب الله ای بدین الله آیا په دین د الله تعالی سره په آیاتونو د الله تعالی سره په پیغمبر دا سره تاسو ټوکې کوي لا تا تجرو عذرنا مو پیش کوي الله والله المنافقون یو سل وختما منافقان سړی او منافقان خزه بعضهم من بعضن بعض د دای په ملګرتیا کې د بعضو نه دی یا په دین د بعضو باندې دی د باز یو بل تابعداري کوي بس منافقین دي خپل خبره کوي یا امرهم بالمعروف دا 200 وختمه فلیت یا امرهم بالمنکر دو سلوختمه بیالیس حکم کوي دای په منکر باندې او درې سلوختمه ویان هاو نامنه کوي خلق لرا ما عن المعروف د معروف توحید نه یعنی او کم کوي په منکر باندې په شرک باندې یا په هر ناروا باندې